یو سل یو نمبر حدیث باب نمبر 11 او 101 نمبر حدیث ته او د دې باب اوم نمبر حدیث اصحابانو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی حجبت النار بالشهوات پټ کړی شوی دی اور په شاوات باندې یعنی پټ کړی شوی دی جهنم اور بشاوات احاطه کړی شوی پور باندې د چار چا پیرنا د نفس د خواهشاتو د انسان ډېر لوی خواهشاتي د زنا د لیواتت د حرامو د سودونو د روبه حیاي سيزونو ا جنت پټ دی چا پټ کړی دی یعنی د جنت نه چار چا پیر سری تکالیف دی مصائب دی مصیبتونه دی او دو نه چار چا پیر خوشحالیان دی مزیدی او راحتونه دی حرام خوری دا متفقن علی اتفاق کړي شی په حدیث د بخاری او د مسلم مونږ په یو رکعت کې سورته بقره ویلا سورته بقره سوره سورته دونی می سپاری سورته نو اولستا بقره یو رکعت کې فقلت نو ما يرکو عندن مات مئاته چرکوبو کې نبی عليه السلام په نزد سلو آیاتونو باندې نو ټکو به دوروا چا قیام به سورو اغه رکو به دوروا لکه سمنا چې یو انسان ستو دريږي قیام قرات باندې ودریږي رکاتا رکو به دوروا زموږ رکو دورا ده کاتا شا پورته شا ورزش دی کاتا پورته نه قومان نه جلسه د نبی علی سلام رکو بدا سوا دا چې موږ ځکه چې سوره قرآن ملاوي کنه ملاوي خود دې لپاره مکه و چې زه خلکو ته ځان خېما نه فرض خې چې خلکو مخکې برابر کو خو چې ځان د شپې مسکه تیار ده به دا قسم مسکو خدا لرو چې قرآن دې یاد دي قرآن دې یاد نه بس قل هو باندې وتسم نه ودرېږي یاد اراده می وکړه قسم دا او چې زکینما ا قسم سو چې زکینما په دې مونږ کې او سلام جار باسمو د نمونږ پرې د ما ته خډي مونږ ګوت کا باز خلک ته له مونږ ګوت کې استاد نو خو خپې ماته کړې صحابي دا نه وي چې ما د خپې ماته کړې قسم دا او چې زکینم په دې موږ کې ودرې دې نشما وا ادعه او پرېدم دې موږ درا ځان له سلام جار با سما دومره ګد موږ یو کا رواه متفق علیه العاشر عن انس رضی الله تعالی عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال نبی نبی علیہ السلام صلی تپوسو کا زمانہ او غاله زمانہ فقلت ما اسالک مرافقتک فی الجنه زغوالم ستانا ملګرتیا تا سره په جنت کې نبی علیہ السلام زمانہ سو والا وای نور خو پرې د خدا د نوال ما جنت کې به ملګرتیا تا سره نصیب شي دا انسان عمر سے واقع دل پکار دی او خدی چې عمل نیک وی مواحد دیندار او مبلغ وی ها مواحد دیندار او خلق ته رسای د دین کوي خلق ته فائدې حاصلې او چې دا نه نو هغه د سجون پکار دی وګوره رواه ترمذی وقال حدیث حسن بسن بزم